وقعد الذين كذبوا الله ورسوله واقع ده د تبوک رسول پاک صلی الله علیه وسلم د تبوک غزا ته لاړ بعضې خلک پاتې وو په دې پاتې کې دوه قسمه خلک وو یو هغه و چې حقیقتا واقع د هغې خوارانو عذر و او د خپل عذر د وجې نه پاتې شو یو هغه خلک و چې هغه بغیر د عذر نه پاتې شو دا بغیر د عذر نه چې کم خلک پاتې وو دا دوه قسمه وو یو مسلمانان مخلص خلک وو خو صرف د خپل ناراسته د وجې نه هغه دغه شو پاتې شو هم درته راشي مخلص خلک وو دینداره خلک وو غټو قربانو واله وو خو د ناراستۍ د وجې نه دغه شو پاتې شو یو پاتې شي دي هغه منافقانو منافقان منافقان چې کم پاتې شوي وو اس عذر نو امیدګل هغه دوه قسمه وو یو هغه منافقانو چې د هغوی په سترګو کې لږ شرم و حیا پکې وه رالل رسول الله صلی وسلم ته او سوال او مینت یې ورته وکړه چې حضرت زمونږ داسې دی او زمونږ داسې دی او کورم خالی دی او دا دی پیغمبر علیه صلات وسلام ته هغه دروغ عذرونه پیش کړو اب پاتې شو یو هغه و چې هغه بېحیا و دونه متکبر و چې هغه د رسول الله صلی الله وسلم اجازه هم ترې ونه غوښته همدقسې خپلو کورونو کې پاتې شو هغه عذر هم پیش نه الله د هغې بیان کوي وجاء المعذرون رال العذر پیش کون رال بانه کون کی عذر کون کی ریاضه دا معذرون نه دی دا باب افتعال لی دا په اصل کې دی معتذرونه معتذرونه هغه تی د صرف یو قاعده ده نو دا هغه قاعدې مطابق دا تی دا زال شوی دی او زال په زال کې ننوتی دی وجاء المعذرون رال العذر کونکی من الاعراب د بانډچانونه سل رالل لیؤذن لهم د دې د پاره چې اجازه وکړي شي د پاتې کېدو لهم هغوی ته لیؤذن د دې د پاره چې اجازه وکړي شي د پاتې کېدو لهم هغوی ته دا ماوې هغه یو ډله وخه چې سترګو کې بیا هم لږه حیا وه رالل رسول الله ته او څه دروغ عذرونه یې وکړه خو ما وی یو ډله کمه وه چې هغه متکبر و چې سره رسول الله ته رام نلل وقعد الذین او ناستو هغه خلک وقعد الذین او ناستو هغه خلک کذب الله ورسوله چې هغوی دروغ ویلي والله او د الله رسول ته وی منګ ایمان دی او منګ ایمان دی هغه ټول دروغو سیصیب الذین زر دی چې وبرسیږي هغې خلکو ته کفرو چې هغوی کفر کړی دی منهم د دې پاتې نه عذاب علیم عذاب درناک سیصیب الذین زر دی چې وبرسیږي هغې خلکو ته کفرو چې هغوی کفر کړی دی منهم د دې پاتې خلکونه عذاب علیم عذاب درناک د پاتې خلکو کې دا ټکي ووي چې کم پاتې دي او کفر یې کړی دی دوی ته به عذاب علیم ورسي دا ټکې ځکه ووي چې بعضې پاتې مخلص خلک مو خو هغه د کفر د وجې نه نو هغه د خپلې طبي ناراستۍ د وجې نه لکه هغه دغه دی که نه څه شی کعب ابن مالک او مراره صاحب شو یا هلال صاحب شو خیر چې په دې پاتې کړی شو باندې دا سخت ملامتیا نازلې شوې نو دلته دا ړانده نه دي دا خواران رالل چې دا خو موږ هم پاتې لکه عبدالله ابن ام مکتوم یا کم ګوډیان او شلیانو هغوی باندې دغه راغی رپېدل چې خدایه دا خو موږ هم پاتې شو دا به څه کیږي نو الله د هغوی عذر بیانوي لیس علی الضعفاء نشته د په کمزورو باندې دا بوډاګان زاړه لیس علی الضعفاء نشته د په کمزورو باندې ولا علی المرضى او نشته دی په بیمارانو باندې دا ګوډیان شلیان ړانده ولا علی الذین او نشته دی په هغه خلکو باندې لا یجدون چې هغوی نه مومي ما ينفقون هغه چې دوی یې ولګوي هغه ډله چې په خپله هم غریبانانو رسول پاک ته رالل وی حضرت موږ له څه سورلي انتظام وکړه پیغمبر سم ورته وی ما سره خو انتظام نشته نو دوی خواران واپس شو او چغې والې او جړه یې کوله چې ربه دا څه بدبختي ده پیغمبر د جهاد ته ځي او موږ د پاتې شو نه موږ سره څه شته نه په بیت المال کې څه شته چې موږ ته راشي نو په دې خلکو هم ګناه نشته ولا علی الذین او نه په هغه خلکو لا یجدون چې هغوی نه مومي ما هغه ينفقون چې دوی یې ولګوي داسې شی ورسره نشته چې د الله په لار کې پې وسله والي ځان له پې سورلي والي په دوی باندې نشته دی حرجون ګناه حرجون ګناه خو دا یو ټکی دی ټیک د ګوډیانو شلیانو بیمارانو بوډاګانو پاتې شی خو ګورې خیر به د چا غواړې د الله د دین خیر به د چا د رسول الله غواړې یا الله رسول الله له غلبه ورکې یا الله خپل دین له په کافرو باندې غلبه ورکې په دې پاتې کې رستو به رتنامه راشي یو کس دی څه عجیبه مخلص دی هغه وایي زه رالم رسول الله ته ما ورته ووی حضرت ډیر زیات شوق می کیږي خو بې اندازې غریب یم او د هغه غریبي هم مشهوره وه ما سره وس نشته که څه وي پیغمبر علیه صلات وسلام ورته وایي څه نشته دی ما سره چې تاله درکو دا خواران چې دي نو وګرځېدل واپس او جړه او جړه جړه جړه دا یو پکې وایي زه د شپې را پاسېدم مونځ مې وکړه تاجد داسې کول پکاري نو وی بیا مې الله ته لاس ونیو چې ربه زه په دې مؤمنانو باندې خیرات کوم چا چې ما سره ظلم کړی دی چا چې زما نه مال اغشتی دی چا چې ما ته کنزل کړی دی چا زما بیزتی کړی ده چا ما ته نقصان را رسولی دی خدای دا ارس زه دوی ته صدقه کوم او معاف کوم ربه دا مې په دوی صدقه شوه او ماله چې دی نو د تګ انتظام وکړه چې زه پاتې نشم دا بزرګان وی که دعا کوي د دعا وخت کې صدقه کوي او چې نور سمنی دا وایې چې ربه په دې مسلمانانو کې چې چا ماوي زما سره زما بیزتی کړې ده زما یې غشتې ده ما ته کنزل کړي دي ما سره ظلم کړي دي رب دا هم هر څه ما په دوی باندې صدقه کړل دا مې دوی له ورکړه او زما دا کار وکړه وی خیر چې سبا شوه پیغمبر علیه السلام وی این المتصدق بالمؤمنین هغه بیګی چې په مسلمانانو خیرات کړي و هغه چرته دی دا جبریل علیه السلام راغلی نوستم ته وی نو دی وی حضرت وی ما ورته وی چې زه یم وی راشه وی ما له بیا پیغمبر اسلم د سورلې دغه وکړه انتظام اذا نسهو کله چې دوی خیر غواړي پاتې خو شو خو دلته دوی خیر غواړي لله د الله د الله د دین ورسوله او د رسول داغه ما علی المحسنین نشته د په نیکانو من سبیل لاره د گرفت او کته وی چې پاتې دي نو هلکه پاتې کېدل خو ګناه شوه که نه نو چې ګناه شو او سړی توبه وباسي والله غفور الرحیم الله بخونکی او رحم کوونکی دی ولا علی الذین او نشته دی په هغه خلکو اذا ما اتوکا کله چې دوی راله تا ته د ابو موسی اشعری صاحب یو ډله وه هغوی غریبانانو رسول الله ته رالل چې حضرت که په بیت المال کې سی موږ ته راکه سورلی انتظام راله وکړه اذا ما اتوکا کله چې هغوی راله تا ته لتحملهم چې ته سواره کې دوی نو قلت تا ورته جواب کې ووې چې لا اجد ما زه نه مومم هغه احملکم علیه چې زه سواره کم تاسو په هغې ما سره په بیت المال کې څه نشته دی نو تولو هغوی وګرځېدل و اعینهم تفیدو او سترګې د هغوی بهېدلې من دمعې د اوښکو نه الکه د سترګو نه ولې اوښکې به دې څه چل شوی و حزنن د وجې د غم نه حزنن د وجې د غم نه چې ربه دا څه بدبختی ده چې رسول الله د جهاد ته ځي او موږ د دلته پاتې یو او دا غم د څه کوي الله یجدو د دې وجې نه چې دوی نه مومي ما هغه شی ينفقون چې دوی د الله په لار کې ولګوي په دی باندې اس لاره د گرفت نشته په بیمارانو نشته په ضعیفانو نشته دی کم خلکو چې وسنو په هغوی نشته کم خلک چې هغوی راله او تا نه سوال د سورلی کوي تا ورته وی سورلی نشته په دوی باندې هېڅ لاره د ګرفت نشته نو په چا ده انما السبیل بېشک لاره د ګرفت علی الذین دا په هغه خلکو ده یستاذنونک چې هغوی اجازه غواړي تا نه د پاتې کېدو وهم اغنیا او حال دا دی چې دوی مالدار دي ښه وسې شته دا ولی نزی ردو دوی رضا دی بی ان یکونو چی دی شی مع الخوالف سره دا غرستو پاتی شو خزو وتبع الله مهر والد الله علا الک د خزو سره سنگ پاتی کیگی د رسول الله نه رستو څنګه پاتې کیږي وایي دا د دوی په زړونو باندې مهر دی دوی دلته پویه دونه چرته ده دوی سره احساس دا چرته دی چې رسول الله دې ځي او موږ دې دلته پاتې یو وتبع الله مهر والد الله علی قلوبهم پسونو د دوی فهم لا یعلمون نو دوی نه پوهیږي پیغمبر علیه السلام سلام بس یې کوسه پیغمبر علیه السلام د تبوک نه را روان دی لا مدینې ته نه دی را رسېدلی په دقه وخت کې الله تعالی خپل پیغمبر ته دا آیتونه نازل کړه چې پیغمبره ته کله مدینې ته لاړ شي نو په دې ځان پوهی که دا منافقان به راځي او تا ته به دا دروغ عذرونه کوي ویعتصرونه دا خلق به عذر کوي دا منافقان به عذر کوي الیکم تاسو ته اذا رجعتم کله چې تاسو واپس ورشئ الیهم هغوی ته یعتذرون دا خلک دا پاتې شوي به عذر کوي الیکم تاسو ته اذا رجعتم کله چې تاسو ور واپس شئ الیهم هغوی ته نو ته به ورته څه وې قل ته ورته ووایه چې بس په ارام کینې لا تعتذرو تاسو عذر مه کوئ لا تعتذرو تاسو موږ ته عذر مه کوئ لن نؤمن لکم موږ به هیڅکله یقین نکو په خبره ستاسو لن نؤمنه هیڅکله به موږ یقین نکو لکم په تاسو ولې موږ ته الله ستاسو د تمامو خبرو خبر راکړی دی قد نبأنا الله یقینا خبر را کړی دی مونږ ته الله قد نبأنا الله یقینا خبر را کړی دی الله مونږ ته من اخبارکم دغه خبرونو ستاسو نه چې دا منافقان دي ښه وسې و خو قصدن پاتې دي خو ګورې بیا هم د باندې د توبې دروازه بنده نه ده آینده لپاره به الله ستاسو اعمال ګوري رسول الله به ستاسو اعمال ګوري چې توبه وباسئ او که نه وباسئ وسیر الله او وبویني الله اعمالکم هغه آینده عملونه ستاسو ورسوله د الله رسول ثم تردونه بیا به تاسو واپس کړی شئ په ورځ د قیامت ثم تردون بیا به تاسو واپس کړی شئ عالم الغیب هغه الله ته چې هغه عالم دی په پټه و شهاده او په ښکاره پټه او ښکاره زمونږ پټه او ښکاره فینبئکم الله به خبر درکړي تاسو ته بما په هغه کارونو کنتم تعملون چې تاسو به کوله هم په دغه سفر کې لا رسول الله مدینې ته نه دی راغلی وی سیحلفون زر دی چې دا پاتې شوی به قسمونه وکړي بالله په الله لکم تاسو ته اذن قلبتم کله چې تاسو ور واپس اذن قلبتم کله چې تاسو ور واپس شئ الیهم هغوی ته الله پیغمبر او مؤمنانو ته وایي چې کله تاسو مدینې ته واپس ورشئ او دې منافقانو ته ورشئ نو دوی به قسمونه کوي تاسو ته تا الکه دا قسمونه سره کوي لتعرضو عنهم چې تاسو مخ وګرځوي د دوی نه چرته وپسې ډانګ راوانلی هغه یریږي چې دا مؤمنان موږ نه مخ وګرځوي او سره ته ونه وایي ناصر یاده کول څه پکار دي ویرو کوئ مخ دې وګرځوي دونه سختی مکوي فاعرضو تاسو مخ وګرځوئ عنهم د دوی نه دا ناولې ګنده خلک دي انهم یقینا دا منافقان چې دي رجسون دا پلیت دي و مأواهم جهنم زید اوسېدو د دوی جهنم دی جزاء بدله به ورکړی شي دوی ته بما د هغې کانو یکسبون چې دوی به کسب کو یحلفون دا منافقان قسمونه کوي لکم تاسو ته تا قسمونه ولې کوي لتردو د دې دپاره چې تاسو رضا شئ عنهم د دوی نه نو هلکه چې الله رانه نه راضي کیږي نو که مخلوق رانه رضا شي نو څه او که نه دغه شي اصلي بنیادي څیز د الله رضا دغه دی چې الله رانه رضا شو وایه د هیچا پروا مې نشته خو چې الله رانه رضا نشو نو روره د هیچا فایده ماته نشته فان ترضو عنهم که چېرې تاسو رضا شوې د دوی نه دا دروغ مروغ درته ووایي دا چالاکي درته وکړي نو فإن الله یقینا الله لا یرضا هغه نه رضا کیږي عن القوم الفاسقین د قوم فاسقانو نه بیا بیان کوي الله د درجو د کفر وی دا د خاریه خلک چې دي نو د دوی کفر لږه یو اندازه وي خو د بانډو چې دي که نه نو د دې خلکو کفر دا ډېر سخت دي دا په ماحول د کفر کې ښه خو ګورئ چې ماحول د دین راغی نو بیا په ماحول د دین کې ګورئ عرب، عربیان چې دي دا د ښاریونه بیا تکړی دا د غرونو خلک بیا په هر دغه کې چې کفري په کفر کې دغه دي سخت دي خو چې بیا دین راغی په دین کې سخت دي الاعرابو بانډچیان اشد کفرا دا ډیر سخت دی په کفر کې و نفاقا هغه سوچه کافر په کفر کې سخت دی او منافقان په منافقت کې سخت دی و اج یو و اجدر او دوی ډیر لایق دی الله یعلمو په دې خبره چې دوی ندی خبر نه پوهیږي حدود ما په احکامو د هغه دین انزل الله چې الله را لیږلی دی علی رسوله په خپل رسول الله چې په خپل پیغمبر دا ښکلی شریعت را لیږلی دی د دې شریعت په احکامو باندې خبر نه دي ځکه چې دوی د علماو نه خبرې اوري نه د علماو سره ناسته کوي د ښاري خلک خو بیا هم علماو سره کینی که نور سنی د جمعې پر ورځ خو لاړ شي ما وی دا هغه وخت کې چې د کفر مسله چې د دین مسله راغله نو بیا په دین کې دوی سخت دي ها و اجدرو دوی ډیر لایق دي الله یعلمو په دې خبره چې دوی نه پوهیږي حدود ما په احکامو د هغه دین انزل الله چې الله را لېږلی دی علی رسوله په خپل پیغمبر والله علیم حکیم الله خبر دی پرسو خاوند حکمت دی په خپلو کارونو کې بیا مسله ده د اعرابیانو هلکه اعرابیان چې خرچ کوي او پیسې لګوي دا دوه قسمه دي ومن الاعراب او بعضې د بانډچیانو نه چې ته ورته وایې هلکه جهاد دی چانده واچوي یا زکات ته زکات زکات ورکې نو بعضې دا رابیانونه منو هغه څوک دی یتخذو چې هغه نیسي ما ینفقو هغه چې دی لګوي دا کم شی چې دی لګی زکات ورکوي د چندې وخت راشي چنده ورکوي نو دی ګمان کوي په دې باندې د څه شي ګمان پې کوي مغرمن د تاوان چې هوی سخت تاواني کړو زکات رانه واغشت سخت تاواني کړو د دین د پاره موږ نه چانده واغشته او دا جړا پریاد کوي وی ربا کله به د دې پیغمبر نه خلاصیږو ربه کله به د دې مؤمنانو نه خلاصیږو ویتربص بکم الدوائر او هغه انتظار کوي په تاسو باندې د حادثو چې ربه کله به یو لوی حادثه چې په دوی راشي علیهم په دوی باندې ده دائرت السوء حادثه بده والله سمیع علیم الله اوریدونکی د هر څه دی خبر په هر څه دی د عربیانو یو بله ډله ومن الاعراب او بعضې د بانډچیانو نه من هغه څوک دی یؤمن بالله چې هغه ایمان روړي په الله والیوم الاخر او په ورځ د آخرت چې هغه ډېر نیکان دي ښه بله ورځ تاسو ویلي که نه رسول پاک د یو څو قبایلو تعریف کړی که نه اسلم قبیله جوهینه قبیله وه او دارنګې چې دی نو اسلم جهینه او غفار د دې دغې کړی او چې دا کم شی زکات ورکوي یا ته ورته وایې لکه د دین خبرې ضرورت دی چنده واچوې نو دا زکات باندې دی ګمان د څه کوي یا په دې چنده ورکولو باندې دې ګمان د څه کوي ویتخذو او دی نسی او ګمان کوي ما په هغې ینفقو چې دی خرج کوي دا کم شی چې دی ورکوي وی الحمدلله په دې ورکولو سره به مې الله ځان ته نږدې کړي ما به الله ځان ته نږدې کې نو دی نیسی دا کم شی چې دی لګی دا دی څه نیسي قربات سبب د نږدې کېدو عند الله په نزد د الله یو او دویم دا دی چې دی دا زکات راوالی یا چنده راوالی او پیغمبر ته ورکوي وایي چې دی راته دعاګانې وکړي چې دی راته دعاګانې وکړي وصلوات الرسول او ذریعه د دعاګانو د پیغمبر چې دا زما دا خرچ او دا پیسې ورکول دا ذریعه د چا شي د دعاګانو د رسول یو ځل دا ما باسو چې ته چاله خیرات ورکې زکات ورکې او ورته ووایه چې لږه دعا راته کوه دا ویل پکاري که نه هغه یو عالم پکې وی او وی ولې وی د مخلصو صحابو به چې صدقه کوله نو دا دوه خبرې به یې تمه کې وي چې یو مې الله ځان ته نږدې کي د الله قرب راته میلو شي او بل دا دی چې رسول الله راته دغه وکړي دا څه ورته وایي دا دعاګانې وکړي الا خبر شئ انها یقینا دا صدقې چې دي قربت لهم دا سبب دی د نږدې کېدو د دوی الله ته نږدې کېدل څه کې سیدخلهم الله زر دی چې الله به دننه کې دوی فی رحمته په خپل رحمت او جنت کې او که ته وایې چې دا ګناهونه یې کړي دي وایي ان الله یقینا الله غفور الرحیم هغه بخونکی او رحم کوونکی دی الله به ول هغه نور ګناهونه څه کړي هغه وبخي وصلی الله تعالی علی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 کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړئ د بازار خلکو د قوم ته هم دعا وکړئ بله دا دعا وکړئ چې ډېر د رحمتونو میاشت ده او دا بیا کوم شپې ورځې چې دا ډېرې مبارکې شپې دي الله مونږ د دې مبارکو شپو د برکت نه محرومه نه کړي الله مونږ ته د دې خیر او برکت د دنیا هم راکړي او د آخرت هم راکړي وصلی الله تعالی